دا پنځم رکو شروع شو د سوره انفال نه کان فيما قبلو بیان عاقبت الكفار وبيان حسرتهم وخسرانهم مخکې بیان او د عاقبت د کفارو او بیان د حسرت دا وی او د تاوان دا وی او نه ایزن بیان عاقبتهم و خسرانهم دلته بیان د عاقبت د دوی دی او د خسران د دوی دی والترغیب الى الجهاد او ترغیب دی جهاد تا کما فيما قبلو لکه مخکم ترغیب و جهاد تا والتهدید لهم ير و دوی تا په ترک د جهاد کما فيما قبلو د دې رکو خلاصہ بیان الدفت السادستی والسابعت لقانون الجهاد بیان د شپږمې دفعې د ومې دفعې د قانون د جهاد دی من غایت القتال یو غایه د قتال ده بانه لا اله کلمه الله دا به د اله د کلمت الله د پاره غنیمت د پاره بنی د نمایش د پاره بنی و بیان تقسیم الغنائم بیان د قانون د تقسیم د غنائم دی لرفع الاختلاف د پا د پورته کولو د اختلاف و بیان حکمت تقرر الجهاد بغتتن من غیر میعادن بیان د حکمت د مقرر کولو د جهاد بغیر د میعاد نمخ کې سواده نه وا ناسا په جوړه شوه وان مرجع الكل الى الله تعالی د ټولو مرجع الله تعالی ته ده ما قدر الرحمن مفعولو چې کوم د الله مقدري هغه کیږي خامخا شهادت مطلوب مقصود مؤمن نمال غنیمت د کشور کوشای د مؤمن مقصد شهادت مطلوب دی نه کشور کو شهیدا او نه مال غنیمت بسم الله الرحمن الرحیم قل للذین کفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف اوه کافرانو ته قدیمنه شو د جنگ نه و اسلمو اسلام یې راوړه یغفر لهم ما قد سلف او بغدی تا تیر شوی لأن یهدم ما کان قبله اسلام نړوي هغه چې د کم مخې ګناهونه کړي و یعودو تدعودو کې کفر تا فقد مدد سنت الاولین تیر شوی د سنت الله الله ته په اولینو کې چې هلاکت ته منکرینو دی او انجا د مؤمنینو دی وقاتل حتى لا تكون فتنه دې سره قتال کوي چې پاتې نشي فتنه ويكون الدين لله دین ټول د الله شي كله لله وین انتهو کدی من شو وین بما یعملون بصیر عمل کوي دی بنا د فیجازهم وان تولوا او کدی اعراض کو فعلم ان الله مولاکم الله مولا دې تاسو دې نعم المولا ډیر خ مولا دې الله ونعم النصير او ډیر خ امداد کوونکی دا قانون دې د تقسیم د غنایمو وعلمو تاسو پوښی انما غنمتم من شیئن تاسو غنیمت حاصل کړئ دیو شینه ان لله خمسه خمس د الله د پاره ولی رسول رسول د پاره ذکر د الله تبارکان دی ولی ذکر ذوی القربا پلوانو د پاره دی والیتاما د یتیمانو د پاره دی والمساکین د مسکینانو د پاره دی وابن السبیل د مسافر د پاره ادي کې بډاګان ځوانان برابر دي ان کنتم امنتم بالله کتا سیمان په الله راوړي الله او په هغه چې ما نازل کړي په خپل بنده چې قران دی یوم الفرقان پر د فرقان تر د بدر وا یوم التقى الجمعان پای کې مراغي دو جمع د کفارو د مؤمنانو علا کل شیء قدیر حسبان قادر اوس الله د دې جان نقشه ذکر کړي اذ انتم بالعدوه الدنيا کوم تاسو وای جانب ته کې نږدې مدینه ته وهم بالعدوه القصوى دی په جانب لرو د مدینه ورک مو اصل منکم او چې کوم هغه سوارو دا نفیر کته په جانب د ذریعہ کې منکم لتاسو ولو تواعدتم کتا سو بل سره وعده کړی وي لختلف فی المیعاد کې دې شي اختلاف کړو په میعاد کې ولکن ولكن الله سلم الله تاسو د دې تنازونه او د فشل نه وساتل انه علیم بذات الصدور عالم دې پرازونه د سینو اجریکموهم هغه وخت چې او خو دل دی تاسو ته اذ التقیتم چې کله ملاقات شوي تاسو یعنی کوم قلیلا تاسو سترګو کې لخ کار شو حالانکه غلیرو ويقللکم لکار کتا د دې پسترګو کې امران کان مفعولا فیصلو کې امر چا کړی شوی ویلا ترجع الامور الله تعالی دی کی ټول امور مرجی د ټولو الله تعالی وایا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین ها پګمر کو شروع شو د سوره انفال نه کان فی ما قبلو بیان عاقبت الكفار مخ کې بیانو د عاقبت د کفارو و بیان خسرانهم بیان د تاوان د دیو بمخالفت امر الله ورسوله وانا امر بیتاعت الله ورسوله بیان د اتمې دفعې د نهمې دفعې د قانوني جهاد من تلقین ذکر تلقین د ذکر د په دیات کې بناره تکبیر الله اکبر ووایي والتثبیت فی مواطن الجهاد ثابت قدم کې پاتې کېدل دي په ځایونو د جهاد کې وتلقین ترک المنازعه بیان د مکر د شیطان دی وان الشیطان تمثل بصورت الانسان شیطان کله متمثل کیږي په صورت د انسان دا د دې رکو خلاصه ده بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنو اے مومنانو اذا لقیتم فئتا فثبتو کله تاسو ملاقات کې د ډلې د کفارو سره ثابت قدم اوسئ واذکر الله کثیرا خدای ډیر ډیر یادوي ناره تکبیر الله اکبر ډیر وایي لعلکم تفلحون دې د پاره تاسو کامیاب شئ مګیږي په شان دا کسانو راوتل خپل کورونه کافران بترن په مسته وریا انا د پا دریا د خلقو چې خلقو تو غیزان او منکی خلق د لارې د خدای نه ما یعملون محیط اج عمل کوي تاسو هاته کون کې علمن و قدرت دي ته چاویل د بس کې مزه ابو سفیان دی وخت قابلی مشرو وی منګه بچو وی نه منګ به د مؤمنانو استیصال کو زین لکم شیطان اعمالکم خیسته کې شیطان اعمال لدی سورقه ابن مالک د بنو کنانه مشرو په دې شکل انسان ځان ښکارا کړ دا غي د مشر لاس کې لاس ورک ورته پروام لره رستا تو مرګره وقالا وی ویل لا غالب لكم اليوم غالب تا د خلقونه من الناس نن ردی و انی جار لکم ز پناور کون کم تاسو ته فلما ترات الفئتان هر کله چوبلی دل دوړو ډلو یو بل نکس علی عقبه دی واپس په پوندو او ته ته موږ تاسو پرې دی ول انی بری منکم ز بری تاسو نه انی ارا ما را ترونه زوی تاسو نه وینئ چې ملائک دي ان يخاف الله يريګما د الله نه ايو هلکني چې ما هلاکي والله شديد العقاب الله تعالی سع عذاب ولدي آیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا عمر کو شروع شو د سوره انفال نه کان فی ما قبل منافقه الشیطان مخکې بیان د منافقت د شیطانو چې ځان په یو شکر ښکاره کړ او غي سره داوه د امداد وکړ او بیا پرې خود او نا بیان عاقبت المنافقین دلته بیان د عاقبت د عام منافقین د دیرو کو خلاصہ ان المنافقین لا اعتماد لهم على صداقت دین الاسلام منافقین چې دي دوی له اعتماد نشته په صداقت د دین اسلام وان الكفار لا تعلق لهم کفار د پاره بالکل تعلق نشته لري تعلق صحیحه بالله د الله سره فل فوز لكم بس کامیابی تاسو لا لهم ند دي د پاره و ترغیب له توکل ترغیب د توکل ته والتذکیر بایام الله پند د خدای په حوادث او عقوبات دنیاوی او بما بعد الموت وبیان د احتیاط فی باب الصلح بیان د احتیاط په باب د صلح کې ان الله تعالی لا یظلم علی احد خدای په چا ظلم نه کوي وسبب تغییر النعمت الذنوب سبب د تغییر د نعمت به ګناهونه په شان د حالت د آل فرعون دی والذین من قبلهم دی لکه مخکې تیر شوي کم حالت دی کفرو بالله کفر کو بیات الله تون د خدای فاخذهم الله بذنوبهم الله ولي په خپل ګناهونو ان الله قوي شدید العقاب الله قوي دی صح عذاب والے دا بان الله لم يكن غير نعمتا انعم على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم دا مذکور دې څخه په دې خبرې سره نه دې تغیر کون کې د نعمت کې نامې کړي په قوم دی مغیر کې چې دی نفسونو باندې دي نه فرمانی شروع کی د خدای عذاب پر راشي وان لا سميع عليم او دین کې وینا د عالم د پنځونو د خلق باندې دعبهم کذا بآل فرعون عادت د دې حالت د دې پشان د آل فرعون دی والذین من قبلهم دی تکذیب کړو پیاتونو درب ته وعده وکړي د دې سره رسول وعده به وکړي ثم ينقضون عهدهم وعده ماتي کوي هم فی کل مرتين دی ماته کې عهدهم وعده خپل هر کړه کې لا تقون دین ساتي ځان د نه خز باندې نه وای ما تخفنهم فی الحرب کدی لاندې کې په جنگ کې فشرد بهم من خلفهم فرق